هو حديث النبي صلی الله عليه وسلم سندا ومتنا مخکې ذکر شول چې د مصطلح الحديث د دې علم موضوع ده حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم د سند او د متن په اعتبار سره والمتن متوقف في ثبوته على معرفة أحوال رواته د دې متن ثبوت چې دی دا موقوف دی په دې باندې چې د راویانو احوال پیجنې که دا راویان ثقات وي او خپل شروط په دې کې برابر وي نو متن به ثابت وي او کنه په دې کې ضعف او کمزوري وي نو دغه متن به ثابت ني الذين هم الواسطة فيما بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الوقوف عليه چې دا راویان واسطه ده زمون او د نبی صلی الله علیه وسلم په منځ کې چې دا غي خبره به مونږ له اله معلومیږي چې د دې راویانو احوال پیجنو ولا سبيل الى ذلك الا بذلك حدیث دا غي صحت او ضعف چې معلومه نو په دې به معلومه چې احوال درواتو در معلوم وي وعلم المصطلح يبحث في احوال هؤلاء الروات تجريحا وتعديلا او د مصطلح دا علم چې ده د دې رواتو احوال ذکر کوي چې آیا دا مجروحین دي کنه معدلین دي د دې تعدیل او توثیق شوه کنه په دې باندې جرح او کلام شوه ومعرفه مدى ضبطهم لمروياتهم چې د دې ضبط معلوم کې چې کوم روایت د موږ لره نقل کړي دي د دې ضبط او حفظ د څنګه کړي د تجریح او د تعدیل تفصیل به مرستو راځي او د ضبط ذکر به مرستو راځي چې دوه قسمونه دي ضبط الصدر ورلوي او ضبط الكتاب ورلوي چې دا حدیث په سینه کې محفوظ کړي د خپل حافظې نه بیانې کنه په خپل کتاب کې لیکلې او د خپلو مکتوباتو نه بیانوي هل رووها علی الصواب ام لا چې آیا دا روایت په صواب طریقه باندې روایت کړه کنه د دینه برعکس خطا شوه د پکی مع اعطاء كل حاله ما يناسبها من مسمى يختص بها هر حالت چې د هغې سره کوم نوم مناسب وي او دی پې خاص وي نو اهل علم هغې له خپل نوم ورکړی دی سواء اکان ذلك فی السند او المتن او فی المتن برابر خبره ده که دا په سند کې وي یا په متن کې وي نو د هر یو د پاره مستقل او مختلف نوم ذکر کړی دی صحیح او ضعیف به په دې اسناد باندې پیژنې ثابت او غیر ثابت به په دې پیژنې نو د دې وجنې اهمیت ته نو کله چې د دې دومره اهمیت شونه دا د علم المصطلح هغه اهمیت له اشاره ده وفي الأسطر التالية سأعرض بين يدي القاري الكريم مقدمة يسيرة حول هذا الإسناد الذي نتكلم عنه وې د رستو راتلونکو لکیرو کې او یو څو کرخو کې به مختصر مقدمه ذکر کوم د دې اسناد متعلق چې د کوم اسناد نه مونږ کلام او خبرې کوو من حيث تعريفه یا من حيث تعريفه د حیثیت د تعریف د دې نه چې د دې اسناد تعریف څه دی و بیان شیء من اهمیته و مکانته من الدین او سم مختصر بیان بکو چې د دې اهمیت او منزله په دین کې څنګه ده تعریفه مصنف رحمت الله علیه تعریف د دې اسناد او د سند کوي وای السند لغتا من سندا دا په لغت کې د سندنه ماخوذ دی وسین و نون و دال دا سین نون دال ماده چې د اصل واحد یو اصل دی يدل على انضمام الشيء الى الشيء دا دلالت کوي چې یو شی بل شي لپاره وسکه یو سیس د بل سره جوخته یقال سندت الى الشيء فلانی سند دی په ده باندې اعتماد دی نو په معنا د اعتماد راځي په معنا د انضمام الشیء الى الشیء راځي والسند ما اقبل عليك من الجبل دا درېم معنا په لغت کې د سند کې دوه معنی خو ذکر شوي یو انضمام الشیء الى الشیء او دویم اعتماد ويوسند ما اقبل ما اقبل عليك من الجبل سند دی لموي چې کم غرتا لمخامخ وي وذلك اذا علا عن السفح او دا چې کله راپورته شي عن السفح سفح الجبل ویل شي اسفل الجبل د لاندې طرف نه د لاندې طرف نه تر روان او غر راپورته شوی نو دی لم سند وای والاسناد في الحديث ان يسند الى قائله اسناد في الحديث دا دی چې نسبت ويون کې لوشي نو دا مصنف رحمت الله علیه د سند او د اسناد هغه لغوي معانی ذکر کړل وروسته بیا فرق هم ذکر کو چې آیا د سند او د اسناد په منځ کې څه فرق شته که نه و اصطلاحا په اصطلاح کې دا سند څه ویل شي وی الاخبار عن طريق المتن دا په اصطلاح کې دی لویل شي چې خبر ورکې دا غ طریق د متن نه د متن چې کوم روات دي کوم رجال دي د هغې نه چې خبر ورکې دی له سند وایي والمناسبه بینهما ظاهره د دې دواړو په منځ کې مناسبت ظاهر دی چې د لغوي او اصطلاحي معنا په منځ کې څه مناسبت دی فمتن الحديث منضم الیه متن د حدیث چې د سند سره پیوسوي اول سند ذکر شي بیا ورپسې حدیث وی ومعتمد علیه دا دویمه معنا په منځ کې مناسبت څه دی چې د دې متن اعتماد وي په سند باندې که سند صحیح وي نو دا بم صحیح وي او کنه هغه کې ضعف نو په دې کې بم وي رست برام شي کله به سند ضعیف خو متن به ثابت وي ځکه دا غي به نور طرق او اسانید موجود وي سواء في حال روايته او او في حال الحكم عليه برابر خبره ده کدا اعتماد په حالت د روایت کې کړی او په حالت د حکم کې کړی راویان چې روایت کوي نو اعتماد په څه باندې وي په سند باندې او کله په حکم د دې سند باندې اعتماد وي چې دا ثابت ته کنه اهمیته و مکانته من الدين د دې اسناد او د سند اهمیت چې کوم د اخبارو ناقلین دي چې د هغوی باره کې سوال وکړي په تا باندې لازم دي چې د هغوی باره کې تپوس وکړي د هغوی حالات وپېژني دې دپاره چې حق او ثواب له ور ورسي او دې دپاره چې دا خبره څرګنده شي چې باطل او دروغ څه شی دی دا راویان چې کوم خبره ماله کوي باطله ده دروغ دي کنه حق او ثابته ده وقد عقد الامام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه بابا في وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين امام مسلم په مقدمه د صحیح کې یو مستقل باب تړلې پدې چې واجب دي چې روایت به د ثقه راویانو نه نقل کې کم چې کذابین او دروغجن دی غیب پرې دي دا غي روایت به نه راخلي قال فيه په دغه باب کې امام مسلم فرمایلی واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين وي پوه شه الله دې توفیق درکي چې په هر هغه کس باندې دا واجب دي چې هغه د صحیح روایتو او د ضعیف روایتو په منځ کې تمیز چې دی به روایت نه کوي مګر هغه روایت چې دی د هغې د مخارج و صحت پیژني چې دا حدیث صحیح دی والستاره فی ناقلی ستاره په اصل کې پردی لموي چې راوي ځان د کړي دي خودلته امام نووي رحمت الله علیه وی د صیانت معنا ده الصیانه الستاره فی ناقلیه چې دا غي ناقلین محفوظ وي پای باندې څه کلام نوي اتهام پې نوي وان یتقی منها او دا چې دی به اجتناب کوي د دې روایتو نه ما کان منها عن اهل التهم چې کوم روایتونه د هغه خلکو نه چې تهمت د دروغ په لګیدل شوی والمعاندین من اهل البدع او کوم چې زديان بدعتيان دي دا غي روایت به نه راخلي ایمان والو چې یو فاسق ګننګار تاسو له خبر راړي نو تاسو تحقیق کوئ مخکې ذکر شول چې فتبینو کې یو قرأت د فتثبتو دی د دې لپاره چې تاسو یو قوم له تکلیف نه رسوي په ناپوهۍ کې بیا په خپل کار باندې تاسو خپېمانه یې خو کار به در نشوي نو د اول نه تحقیق او تثبت کوي وقوله دارنګ د دا الله رب العالمین دا قول واشهدوا ذوي عدل منکم دوه عادلان د تاسو نه گواهان مقرر کړئ چې کله سم معامله کوي څه لین دین کوي وقوله ممن ترضون من الشهداء د هغه چانه چې تاسو یې خوښوي د گواهانو نه هر څوک به گواه نه مقرره چې پاغه ستا اعتماد وي چې د رښتینه نو هغه به گواه مقرره وي فدل بما ذكرنا من هذه الايه ان خبر الفاسق ساقط غير مقبول وان شهاده غیر العدل مردوده د دې مخکې آیاتونو نه دا څرګند شو د آیاتونو په دې دلالت کوي چې د فاسق سړي خبر دا غ روایت دا غ خبره ساقطه ده قبول نه ده او دا غ شهادت دا مردود ده مقبول نه ده قال دارنګ فرمایلی دی امام نووي رحمت الله علیه امام مسلم رحمت الله علیه په مقدمه د صحیح کې ودلت السنه على نفي روايه المنکر من الاخبار په سنتو کې دام راغلی چې کوم پر روایتو کې منکر دي نو هغه به نفي کې ابنه راخلي کنحو دلاله القرآن على نفي خبر الفاسق لکه قران کریم په دې دلالت کو چې د فاسق سړي خبر به نفي کې هغه به قبلې نه وهو الاثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا مشهور اثر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راغلی دی رستو به ذکر کو چې آیا د اثر او د حدیث په منځ کې څه فرق شته کنه عام اهل علم د اثر او د حدیث په منځ کې فرق نه کوي د دې وجه نه امام طحاوی رحمت الله علیه کتاب لیکل شرح معانی الاثار نو پاغه کې مرفوع روایت مروړي موقوفات مروړي نو د اثر اطلاق چې څنګه په موقوف کیږي نو دا بعض اهل علم د دې اطلاق په مرفوع باندې کوي نو دې ځکه مصنف رحمت الله علیه اطلاق د اثر په مرفوع روایت کړي من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين یا احد الكاذبین په تسنیه سره یا جمع سره چا چې وای زمانه حدیث بیان کو رسول الله صلی الله علیه وسلم وای او دا ګماني په دې باندې چې دا خو دروغ دی او بیا هم دی بیانای خلکو لدا نه وای چې دا دروغ خبره ده نو دیم په دروغجنو کې یو دروغجن دی یا په دوو دروغجنو کې یو دیم دی یو هغه سړی دروغجن دی چې دا حدیث د ځانه جوړ کړي او دویم چې دی نقل کوي امام زهبي د ابو بکر رضی الله عنه په ترجمه کې ذکر کړي په خپل کتاب تذکرة الحفاظ کې وکانه اول من احتاط فی قبول الاخبار ابو بکر رضی الله عنه اولنې هستی وا اولنې شخصیتو چې د اخبار او روایتو په قبولولو کې احتیاط کړو حيث ان الجده جاءت اليه تلتمس ان تورث نیا ورله راغلی و تپوس یې کولو چې آیا د نوسي په مال کې د دې میراث شته که نه فقال ما أجد لك في كتاب الله شيئا وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لك شيئا د الله کتاب کې خو مال نه دی معلوم چې ستاسو د عیسی او برخی او په احادیثو کې مراله دا علم نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی عیسی مقرر کړي کنه ثم سأل الناس بیا راغی د صحابو نه تپوسو کو فقام المغيرة رضي الله عنه فقال مغيرة رضي الله عنه درد ورلوي چې امير المؤمنين حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس زه رسول الله صلى الله عليه وسلم له حاضر شوم چې غي نیالم د نوسی په میراث کې شپږمه حصه ورکړې وه دا جدم قائم مقام د ام ده لکه علم المیراث کې تاسو ویلي چې کله اولاد موجودي نو مور له بشپګمه ملاویږي که مور ني نو دام داغي قائم مقام ده نیا له بشپګمه ملاویږي فقال له هل معك احد ابو بکر صاحب ورلو تا سره بل څوک په دې روایت کې مرګ رشته کې یوازې ته روایت کې فشهد محمد بن مسلمة رضي الله عنه بمثل ذلك فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه محمد ابن مسلمه صاحب را پاسېدو هغه هم دغه شانتي ګواهي وکړه چې او ما هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي نو ابو بکر رضی الله عنه دی لشپګم عیسی ورکا نو دا وګوره احتیاط وکړو په احادیثو کې مغیره رضی الله عنه له وچ بل څوک مرګره د سره په دې روایت کې شته کنه نو محمد ابن مسلم رضی الله عنه ورله گواهی وکړه امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه هغه شخصیت وو چې محدثین له دا سنت طریقه پرېخې ده چې په نقل الاخبار کې به تثبت او تحقیق کوي د هر چا خبره به نه مني تر کومې چې متحقیق نی کړي او کله کله به هغه د یو خبر په قبول کې توقف کولو چې کله به شک پیدا شو نو قبولولو به نه عمر رضی الله عنه د با د دروازې نه اپلا درې پیری سلام چوله اجازه غوښته او فلم یؤذن له اجازه ورلنو شوه فرجع واپس شوه فارسل عمر في اثره فقال لما رجعت امیر المؤمنین ورپسې کس ولېګلو چې ولې ته واپس شوه نو ابو موسی شعری رضی الله عنه وی چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناوریدلی اذا سلم احدکم ثلاثا فلم یجب فلیرجع چې یو سړی درې پیر اجازه تو غواړي سلام واچي اجازه ورله ملاو نشو دروازه ورله کولاو نشو نو دی واپس دی نو امیر المؤمنین ورله وی لتاتینی علی ذلک بینه او لافعلن بك كذا وكذا یا خو به مال په دې حدیث باندې گواه پیش کې یا به در سره داسې داسې کار کوم بعض روایتو کې راغلي چې امیر المؤمنین ورلوي چې ستا د املا او خېټه په والو باندې زخمی کوم فجاء ابو موسی منتقعا لونه ابو موسی رضی الله عنه راغلی او د انصار مجلس له صحابه ناستو او په رنگ کې تبدیلی راغلی و ونحن جلوس صحابه کرام وي مونږ ناس تو فقال ما شاء فقلنا ما شأنك وي مونږ ورلو چې سره حال ستا ولې داسې د رعب او د یری په حالت کې رنگ دی بدل لې فاخبرنا نو خبر راکو وقال هل سمع احد منكم او را لوي چې آیا تاسو دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلې تاسو کې چا دا روایت اورېدلی که نه؟ فقلنا نعم وایي موږ ورله وویل چې آو کلنا سمعه موږ ټولو دا روایت د نبي علیه السلام نه اورېدلی فارسلوا معه رجلا منهم حتى اتى عمر فاخبره یو سړی ورسره ولېږلو یو صحابي تر دې چې عمر رضی الله عنه لراغه خبرې ورکو چې عمر رضی الله عنه ابو موسی رضی الله عنه له وې چې خبردار غره ما پتا باندې ستهمت نو لګول چې غني پتا زما شکو چې ته به دروغ وې خو زما دا اراده و چې دا طریقه رستو خلکو له جوړه کم چې په حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم غي زړور نشي چې هر سړی له پته ای که حدیث می بیان کو چې تپوس برانه کیږي چې بل څوک در سره گواش تک نه بعضی منکرین حدیث دا حدیث راخلی وای چې ګور عمر رضی الله عنه اخبار احاد نه قبلول عمر رضی الله عنه لږ به حدیث رو رسیدو کان وقافا عند کتاب الله وسنه رسوله د نبی علیہ السلام حدیث د کتاب الله آیات چې برو رسید بیا به خپل قدم نکي خودو خدای محدثین او رستو خلکو د پاره یو قاعده او قانون جوړ کو چې خلکو کې جرأت پیدا نشي او منکرین حدیث چې د دې حدیث نه استدلال کوي نو غیله الزامي جواب ده ده چې تاسو وای اخبار احاد موږ نه قبلو رستو به تفصیل اخبار احاد راشي چې سره وای اخبار احاد دی لنه وای چې یو راوی نقل کو د یو نبی سیوا نقل کوي دا غي دوه درې قسم دي مشهور عزیز غریب په احادو کې راځي بهرحال منکرین حدیث له الزامي جواب دا دی چې یو طرف لوي اخبار احاد نه قبل وو د دې حدیث نه چې استدلال کې دا په خپل خبره واحد دی چې عمر رضی الله عنه ورلوي چې گواه پیش کا بهرحال عمر رضی الله عنه ورلوي چې ما دا قانون جوړولو چې خلکو کې جرأت پیدا نشي وروا مجاهد قال امام مجاهد روایت کړی دی فرمایلی دی دام امام مسلم رحمت الله علیه په مقدمه د صحیح کې ذکر کړی جاء بشیر بشیر عدوی تابعی دی راغلی او حدیث به وی او هر خبرې سره به وی قال رسول الله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ابن عباس رضی الله عنهما ولاړ غوګ نه کې خودو ځان په ناغرزه کړو نی ورلکتل نو د تپوسو کو چې ابن عباس سو وجد زده له حدیث بیانوم ته زما حدیث لغوګ نه کې نه کې دی غوږ به مو ورله کېښودو خو هر کله چې خلک سواره شول الصعب والذلول الصعب او ذلول دی لوي صعب هغه سورلی لوي چې پاغي باندې سورلی نشي کولای په ځان باندې بر سوک نه پریدي او ذلول غي لوي چې تابعدار سورلی هر سوک پکینی خلکو چې په هر قسمه سورلی باندې ناسته شروع کو مقصد دا دی چې په روایتو کې احتیاط پری خودو دا تمیز نه کوي چې دا چا نه حدیث نقل کوم د ثقه او عادل ده کنه ضعیف او کمزور دی د هر چا نه اخذ کوي د هر چا نه حدیث روایت کوي لم ناخذ من الناس الا ما نعرف موږ د خلکو حدیث نه راخلو مګر هغه چې پیژنو یقین مو چې دا صحیح حدیث بیان او دا سړی صادق دی د دې اثر نه اهل علم دا اخص کړی دی چې صحابه کرامو کله دا محسوسه ک چې په خلکو کې تغیر راغی پس د فتنې نه د فتنې نه مراد کله چې عثمان رضی الله عنه قتل شو رستو به ذکر کو چې په پنځم دیرشتمه هجری کې د له شهادت ملاو نو دا عظیمه فتنه وا مختلف خلک د مسلمانانو په جامه کې رادن نشول نو صحابه کرامو به بیا هغه احادیث قبلول چې دا غي سند به پیجندو که سند کې بغیر معروف خلکو روایت به نه قبلولو لکه دې سند کې وګوره بشیر العدوی دی تابعی دی نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاقات نه ده شوه دا غي ادراک نه دی کړی نو دل پکار داو چې د دا ویلی وی سمعت فلانا من الصحابه ما د فلانی صحابین اوریدلی چې حدیث بیانولو نو د راغ د ارسال شروع کو واسطه نه ذکر کوي د نبی صلی الله علیه وسلم او د خپل منځ کې او وی قال رسول الله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د دې وجنه صحابه کرامو دا روایت بیا نه قبول دا مراسیل نه قبول تر دې چې هغه واسطه به ونه پیژنده چې د دې فلانی او د فلانی په منځ کې واسطه څوک ده هغه واسطه ثقه ده که ضعیف ده وعلى هذا النهج سار التابعون ومن بعدهم فقد رويت عنهم آثار كثيرة تدل على نحو ما تقدم من أدلة په دې لار باندې بیا تابعین هم روان شوي دا د غي منهج او طریقه وا د غي نرستو چې کم تبع تابعین راغلیو ډیر آثار داین راغلی چې په دغه معنا او مقصد باندې دلالت کوي وقد روى مسلم في مقدمة صحيحه بعد تلك الآثار امام مسلم په مقدمه د صحیح کې دغه آثار ذکر کړی دي ومنها بعض په دې کې دادي ما رواه عن محمد ابن سيرين انه قال چې محمد ابن سيرين مشهور تابعي دی د فرمایلی ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم دا علم چې دا دین دی دا علم الحديث نو تاسو وګورئ چې دا دین تاسو د چا نه اخلئ آیا د دې قابل چې ځان له استاد وګرځي کنه وقال ايضا دارنګ فرمایلی دي لم يكونوا يسالون عن الاسناد فلما وقعت الفتنه قالوا سموا لنا رجالكم فينظر الى اهل السنه فيؤخذ حديثهم وينظر الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثهم ابن سیرین صاحب وی ابتدا کې به د اسناد تپوس نه کېدو ځکه سندونه داسې هم نه صحابه او به مباشرتا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث نقل کولو هر کله چې فتنه واقع شوه مراد د فتنې نه فتنه مقتل عثمان رضی الله عنه چې په 35 هجری کې د شهیدان شول او مختلف خلک د اسلام په جامه کې رادن نشول مختلفې باطل فرقې را سرګند شوې بعضی وایي چې د دې نه فتنه د مقتل الحسین رضی الله عنه ده کوم چې په 61 هجری کې و او بعضی دا ذکر کړي چې فتنه د مختار ابن ابي عبید الثقفي ده چې د په اتم شپېتم هجری کې مړ شوی و خو راجح قول دا دی چې دینه مراد فتنه د شهادت د عثمان رضی الله عنه ده نو دغه فتنه چې واقع شوه بیا به صحابه او تابعین ته پوس کولو چې چا به حدیث بیان کور لبه رجال سند د دین حصہ ده که اسناد نه نو بیا خو د چا چې څه خوخه وا او سی خوخو آبه وي خو چې یو سړی خبره د دین ذکر کوي نسبت دین لکه تور لوي سند ذکر کنو چې سند ور سره نوي خبره بیا نه قبليږي واخرج ابن حبان البستي في مقدمه كتابه المجروحين ابن حبان بوستي رحمت الله عليه د مجروحين په مقدمه کې ذکر کړي المجروحين د بهترین کتاب دی عن سفيان الثوري د سفيان الثوري رحمت الله عليه نه چې فرمایلی الاسناد صلاح المؤمن اذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل دا سند د مسلمان او د مؤمن اسلحه ده چې یو سړی سره په جنگ کې اسلحه نه نو دی به جنگ په سبا نه کوي وباسناده الى شعبه ابن الحجاج او په خپل سند سره ابن حبان ذکر کړي د امیر المؤمنین شعبه ابن الحجاج رحمت الله علیه نه چې غ فرمایلی كل حديث ليس فيه حدثنا واخبرنا فهو مثل الرجل بالفلات معه البعير ليس له خطام هرغه حدیث چې پاغه کې حدثنا او اخبرنا ني معنا دا چې به سند دی نو دا د هغه سړی په شان ته چې په ځنګل کې وي الفلات معنا دا الارض الواسعه المقفره هغه ځمکه چې کلا او ځمکه یې خالی وي په هغې کې اوبه خلک او واخه ماخني معه البعیر لیس له خطام چې د سره اوخه او سورلی وي خو د هغې واګې نه نو د سورلی واګې چې دیني د هغې خوښه ده چې په کوم طرف باندې دی بوزي نو کوم حدیث کې چې حدثنا او اخبرنا ني نو بس د ځانه به خلک جوړي ومعنى كون الاسناد من الدين كما جاء في بعض هذه الاثار وغيرها اي انه من اصوله د دې لفظ معنا دا ده چې الاسناد من الدين لکه بعضی آثارو کې راغلي چې الاسناد من الدين دا اسناد د دین د اصول او د قواعد نه ده لانه لما كان مرجع الدين الى الكتاب والسنه ځکه د دین مرجع چې دا کتاب او سنت لده والسنه لا تؤخذ عن كل احد سنت او احاديث د هر چا نه نشي غسته تعين النظر في حال النقل نو لازم شو چې تب نظر او سوچ کې د دې سنت په ناقلین او راویانو کې واتصال روایاتهم واتصال روایتهم او په دې کې به سوچ کې چې د دې دا روایت متصل له انقطاع او کټواله هو پکې نشته ولولا ذلك لاختلط الصادق بالكاذب والحق بالباطل کله د دې خبرو خیال نه ساتي نو بیا خو برشتین کې د دروغجن سره ګډوډ شي حق به د باطل سره ګډوډ شي ولما وجب الفرق بينهما هر کله چې فرق د دې دواړو په منځ کې واجب دی د حق او د باطل د صادق او د کاذب وجب النظر في الاسانيد نو اسناد لکتل واجب دي چې دا اسناد ثابت ده کنه والله تعالی اعلم نو دا د سند او د اسناد هغه اهمیت په دی باب کې مصنف رحمت الله علیه ذکر کو د اسناد او د سند په منځ کې څه فرق شته کنه بعضې اهل علم د دې په منځ کې فرق نه ذکر کوي او ځنې اهل علم د دې په منځ کې فرق ذکر کړي خو دا فرق لغوي دی اسناد ویل کېدی شي حکایت طریق المتن د متن چې کم سند د داغي حکایت کوله او سند سلوي طریق المتن د متن چې کوم روات دي یعنی رجال الحديث ورواته دغه رجال او روات له سند وي او دا سند چې ته بیانې دا چې ته داسې وي دا عملیه کې چې فلان عن فلان عن فلاننا نو دا کوم عملیه او کوم حکایت چې ته کې دی له سند وي او صرف دا روات او رجال چې راوخلی دی له سند وای او دی مخکینی له اسناد وای اسناد دا دی چې د عملیه او حکایت ته ذکر کې اخبا الاخبار عن طريق المتن دا سي تو حدثني فلان عن فلان عن فلان نو دی عمل لسوي اسناد او دا روات او رجال لکم سند چې دی لسوي دی لسند وای دا من حيث الدلاله اللغويه او په اصطلاح د محدثینو کې د دې په منځ کې ترادف دی